تشریح درته کوم عام بیا به د سندی صاحب رای مطابق درته تشریح کوم چی کوم ده تقدیرات را باسلی دی اول سبق پورا کو قال الغزالی امام غزالی صاحب وائی امام غزالی صاحب دی پارا یو عجیب غوندی مثال بیا پیش کئی کل ما قدره الله تعالی من ابتداء خلق العالم الی آخره مستور و مثبت فی خلق خلقه الله تعالی امام غزالی صاحب وائی چی څونه خدای پاک د ابتدا د خلقت عالم نه واخله تر آخره پوری څونه خدای پاک تقدیر د شیونو کړی ده یعنی ما کان ما یکون ټول دا مستور دی دا لیکل شوی دی او دا مثبت دی په یوه خلق کی په یوه مخلوق کی چی هغه خدای پاک چه ده پیدا کړی ده چی هغه مخلوق نام څه ده یعبر عنه تارة باللوح هغه نه کله تعبیر په لوح محفوظ سره کاوه شی نو دا امام مبین کتاب مبین لوح محفوظ دا یو مخلوق تا دی الله تعالی او چور ما کان ما یکون شئینا دی دی ابتداء دی عالم نه واخله تر انتها دی عالم دا ټول خدای پاک په دی کی چه دی مقصد دا دی چه مستور کړی دی او مثبت کړی دی کما ورد فی القرآن فجمیع ما جری فی العالم وما سیجری مکتوب فیہ نو کوم شی نه چې په دې عالم کې کیږي یا به کیږي او بیا فی الحال کیږي یا به بیا کیږي دا ټول په هغې کې مکتوب دي ومنقوش علیه نقشا لا یشاهد بهذه العین او منقوش تی په دې کې په داسې نقش سره چې دا سترګې هغه یې نسي کولی مشاهده یې نسي کولی او بیا امام غزالی سے وای چې تاسو دا خیال نه وکړو چی دا لوح محفوظ یا دا کتاب مبین یا دا امام مبین دا به دغسی یوه تخته وی لوح محفوظ لکه تاسو مونږ تختی چیرته دی اوسپینی یا دی سرو زرو یا دی چی ډیر قیمتی چی خو سرو زرو زبرجد و زمردو بئی نه نه دا داسی تختی ندی دا داسی کتابونه ندی لکه دا تاسو مونږ چی دا غوړولی چی دی کتابونه دی نه بیا دا څنګه شی ده نو دی وایی چې لکه څنګه چې د خدای پاک ذات او صفات د خلق د مخلوق ذات او صفات سره مشابه نه ده نو د خدای پاک و لوح چې کوم دی دا د هغه مخلوق الواح سره مشابه نه ده د خدای پاک وال کتاب چې کوم دی دا د مخلوق کتابونو سره مشابه نه ده نو بیا سنگه ده هلکه سنگه ده خو بس یو مخلوق ته خدای پیدا کړی ده او دا ټول ما کان ما یکون په دې کې چی دی مستور دی مکتوب دی پکې مندرج دی او که دی وایي چې بیا ته نه پوهیږي چې دا به څنګه وي دا به څنګه وي بس یو مخلوق ته خدای پیدا کړی دا دی به مثال داسی لکه ګور دونه قدر دماغی دا دونه قدر کپر یی او په دی کی مقصد دا دی چی چور علوم وی او ټول قرآن یو سړی یاد کړای وی او دا په کتاب چی لګیا یی کنه وایی یی ته به وایی چی که قرآن مخ ته ده یا بل څه یاد کړی ته به وایی هغه مخکی دی حالانکه هیڅ نه ادا ټول په دی کی خدای پاک چی دی محفوظ کړی دی لیکن که یو سړی مقصد دا دی چی هغه سر چیری کی او پرزه پرزه دی دی دماغ و چکی واړوی را واړوی په لباټوی او په هر شی وګوری چیرته به یو حرف پکی مینده کی نه څنګه پکې خدای من کوش کړي بس دی الله تعالی یو چا د نظام ده نو دارنګ جميع ما کان ما یکون خدای پاک په لوح محفوظ کې چدي دا سی مقصد دا چې ایخي دي لکه دالته ارس پراته دي خو تی تعین کولای نشي نو الته دغه سی ارش خدای پاک چدي محفوظ کړي دي وان الکتاب من کاغذ او ورق یا به دا کتاب د کاغذ یا پاڼو نه وی مخکی به داسی پاڼی وی چی په هغه به لیکل کول کاغذ خو دونه زیات نه وو بل ینبغی ان تفهما بلکه مناسبه دا ده چی ته دونه قدر فهم فهم که قطعا قطعا دا فهم که ان تفهم قطعا ان لوح الله لا يشبه لا يشبه لوح الخلق دون قدر بمنی چ لوح دی اللہ تعالی دا مشابه لوح دی خلق سرا نه ده وکتاب الله لا یشبه کتاب الخلق او کتاب دی الله تعالی دا مشابه نه ده کتاب دی مخلوق سره کما ان ذاته و صفاته لا تشبه ذات الخلق و صفاتهم لکه ذات تبار تعالی صفات تبار تعالی دا مشابه نه دی ذات تی خلق او صفات دی خلق سره او کتب یا نه پویږي او یو سیکولر ذهن سړی په دې خبره باندې پوی کول غواړي چه تو تایی چه هر شی په دغسی لوح محفوظ کی لیکلی نو هاته تایی چه څنګه لیکلی دی دا به څنګه لوحی نو که ته یو سیکولر نظریه سړی په دی باندې پوی کول غواړی نو که ته هغه ته ډیر قرآنی آیتونه وایی هغه خو نه منی چه نه خدای وایی چه داسی دی نو بیا به ورته یو مثال ورکی چه شه تا د فلانه انګریزی کتاب یاد ده کنه دی ارامی به درته چه خدای به چه اوس دماغ ټوټی کوم که یو ټکی پکی مینده کړ نو بیا کتر ته چې شاده ټوټي که خو سا سم غرب ونه کوس کې الا بیا چپ چینی غلای بس خبره خلاص شو کنه نو دا داسې کتابونه یي د دې معقولات او د دغه چې دا د هغه وخت مطابق د اسلام حفاظت آه مقصد دا چې په دې هغه سره کاوسی دا نه چی مونږ وایو چی که دا سعی نه دی سړی وایی دا مقصود بی ذات دی مقصود بی ذات چا ګرځولی دی دا مقصود بی ذات نه دی خو په دې سره ګوره دی موږ دین دا خدای پاک دی امام غزالی صاحب او امام رازی صاحب دا دغه ته جنتونه ورکی دا ایغ وخت کی دو په دې معقولات ډیر کار وکړو آ دور دی فتنه دور چې کدو کار نه وای کړی نن به خدای خبر ده چې مسلمان ای کدو کا پاته او کا پاته بنو کدو هغه عقلی جوابونه نه وای کړی هغه په معقولات باندې خلق چکی خطا کی یو عقلی دلایل ورته جوړ کی چی نسته څه او داسی دی هغه دی دغه دی نو اوس خلکو ته ته قرآن حدیث وایی هغه خو نه په پوهیږی نو عقلی جواب به بیا په عقلی سره کای کنه بل ان كنت تطلب له مثالا شاہ سوی چی کته دی پاره مثال غواړي امام غزالی سے بوائی یقربه الى فهمک چی تا فهم تا دا خبر قریب کی فاعلم په دې خبرې ځان پوه که ان ثبوت المقادیر فی اللوح المحفوظ چې ثبوت د مقادیرو په لوح محفوظ کې یضاهی ثبوت کلمات القرآن دا مشابه د ثبوت د کلماتو د قرآن سره او حروفو سره په دماغو د حافظ د قرآن کې او قلب د ده کې فإنه مستور فيه دا ګوره پکې مستور ده حتی کأنه حيث يقرأ ينظر إليه چې کله دی لولي ته به وایي چې که ورته ګوري ولو فتشت دماغه جزءا جزءا اکه ته دې د دماغ جز جز تفتیش وکې لم تشاهد من ذلک الخط حرفا نو دې خط نه به یو حرف قدر هلته په هغه کې دماغو کې به یې موجود مینده نه کې مشاهده به یې نه کې فمن هذا النمط ينبغي له دې طریقې نه دا پته مونږ ته ولګېدله مناسبه ده چې ته فهم کې دا خبره چې دا لوح منقوشا بجميع ما قدره الله تعالی وقضا دا که هر ټول تقدیرات او فیصلې الهی چه دی منقوشی دی څنګه بلکل دقه شان انتها دا دی ده خبره چه سوا ختمه شوه امام غزالی صاحب عبارت چه کوم در اخیستی ده ثم کثیرا ما تتذکر النفس ما عملته من خیر او شر بیا ډیر کله تا یادی نفس هغه کار چه کوم د خیر او شر کړی کوم خیر کار کړی نفس بار بار څه کوي یادی کنا او بیا بیا په خوشحالیږي په خوشحالیږي کومی حرامی توب کار کړی نفس بار بار څه کئی یادی که نی یادی یادی وتتوقع جزاءه ادی هغه جزا توقع لري چې وی دا نیک کار می کړی کون دی خو خدای پاک شی بدلی پورا کی کیدای شي خدای په دې جنت راکی بار بار نفس ته کله داسی تسلی ورکړي چې حرامی توبونه یې کړی نو بار بار یادی چې سړی څه غول دی خوړلی دی که ته خدای په دې ونیولې کنه څه جواب به ورته وکړي دا بار بار یادی یادی کنه او پته ولګیدله دا یو بل دلیل د دې خبرې ده چې د اعمال دا مقصد دا دی چې ختم نه دي دا هلته نفس پاته چه دي دا په ده باندې ریکارډ شوي دي دا اعمال په ده باندې چه دي ریکارډ شوي دي ځکه یې دی بار بار چه که یادوي لکه تا یو شي ریکارډ کړی خو بار بار به یې بیا په ټي وي کې ولګوې وي سي آر کې لا د بل شي کې کمپیوټر کې هغه به وینې بار بار به د هغه کار چه کېږي یادېږي نو چې ده ته بار بار دا خبرې یادېږي دا د دې خبرې چه ده دلیل ده ثم کثیرا ما تتذکر النفس ما عملته من خیر او شر وتتوقع جزاءه فیکون ذلک وجها آخر من وجوه استقرار عمله دا یو بل وجه شو دی وجوه دی استقرار دی عمل دی دنه چی دا عمل مستقر دا او دا عمل ثابت تا ختم شوه ندا ذکر دی بار بار سکی یادی دی تشریح داوشوا او هغه چې کوم دی سندی صاحب د مفسحتون تشریح داسې کوي چې بیا هر صورت عمل دا مفسح وی ان دا هر صورت عمل چې دا دا مظهر وی د ثمرې د دینه په دنیا آخرت کې نو دی وی مفسحه ای مظهره قال العلامه تكتب الحفظ الاعمال بصورتها حتی یظهر من رؤیتها ان هذا الرجل ناج او هالک دی وایی چی دی دا مقصد دا چی دا حفظه چی کم دی کرامن کاتبین دغه هغه اعمال به صورتها چه کئی مکتوب کئی هغه صورت مکتوب کئی مخکی دی کتابت طریقه دا و چه هغه صورت په جوړیدو زید به مثال په وره ګډیده کنه نو زید به جوړ کو او ور به جوړ کدا سی خلاص په داسې به کړی لکه د اوس ډیر وټلو وال مخ تاغه نه کړی سړی جوړ کړای او مقصد کړای لاس کې نیولی دغه سی ته به وای چې کرشتیا درای کړه نو بسلی یا د چشمو والی عینکو وال کنه هغه جوړ کړی لا د دکانو کې چیر د غټو شارونو کې چی سړی وګرځی بیا به درته پته ولګی کله به په خطا شی طالب ورته ودریږی چی وایی یار خو سم آشاینی ده هغه هغه کی جوړی کړی یی کنه په دی بازار کی هغه خو هسی عارضی وی ښه جی نو شاه صاحب وی چی مخکی هغه سندی صاحب وی چی مخکی به داسی حتی یظهر من رؤیتها چی هغه رؤیت نه صورت رؤیت نه به دا پته لګیدله چی دا سړی یا ناجی ده یا چی دا هالک ده مثلا زنا رجل بامرأة دا یو سړی دبل شینی سره مثال هغه وکړه غویم فیکتبون صورت الرجل والمرأة فی حال زناهما نو هغه سی په آرامی توب شکل باندی دی دو صورت چکی مکتوب شی فیظهر منها نو دین خود بخود دا ظاهریږي چې دو بسوی معذب وی دی صورت نا دا پتہ لگی وهذه القاعده كانت رائجه في الناس في الزمان الماضي مخ دا طریقہ چوا رائجه ودی کتابت دا سے ودا سے حروف ایجاب نو دغه شایبه طریقہ وا فمثلا یصورون یصورون مجیء زید فی صورت زید په صورت زید کی چی تصویر کوی به و باب نو هغه سه به ولیکه هغه صورت زید به جوړ که باب به جوړ که نو دا پته به ولګی حتی یعلم انه جاء چی دی چی څه راغی وکذلک کانوا یکتبون جمیع حاجاته هغه ټول حاجات په دو دغه څه چی کول پوره کول نو دی کی دا مقصد چی ثم کل صورت عمل مفسح بیا هر صورت تی عمل دا مظهر وی دی چا نه هغه ثمرې نه نو هلته دغسی هر شی منقوص شوی نو خود به خود نتیجه پته لګیږی چی داسی کار کئی خو دغه به نتیجه هم چی دغه یی نو دی تشریح سندی صاحب داسی کړی ده مونږ هغه بل نامونه لږ وکړه فی تصویره سره سندی صاحب داسی لکی چی هلته دی ویلی دی چی وربما تتوقف الملائکه فی تصویره قال العلامه کانت قاعدة الکتابة فی الزمان الماضی بالتصویر لکه ما درته وویل په زمانه ماضی کی به قاعده د کتابت تصویر سره وه فربما لا یمکن التصویر مثلا خو کله به دیوه شی تصویر نه کیدو مثال دا قال رجل اللهم لک الحمد عدد اقطار الامطار نو اوس دی تصویر کیږي نه نو چې نه به کېده نو دالته به بیا چې کوم شی به مصور کېده نه نو فرشتو ته به بیا خدای حکم وکړو چې اکتب العمل کما هي هغه عمل چې کو کما هي ولیکو او نور تصویر کولای تاسو نشو هلته به بیا زه خپله ورته چې کوم هغه ورکوم دی داسې تشریح کړې دا دی هغه مقصد دا دی چې دی شاه صاحب هغه مزاج هغه مطابق خو مونږ هغه عامه تشریح وکړه هغه صحیح ده دا هم چې دا بهترینه خبر ده ښه تشریح کړې ده بهر حال بیا خو باب ارتباط الاعمال بالهیئات النفسانیه دا باب به آئنده فرصت کې وایو دې باب کې بیا شاه صاحب ډیر عجایب ذکر کړي شه جی ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خپلای او رنگین کیسه الله ستاسو راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسٹ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خطر شاه صاحب نور الله مرقده په دې باب کې دا خبره درته بیانوي چې اعمال او د ملکات په مابینس کې ډیر گہرا تعلق تا هیئات نفسانیه ملکاتو ته وتایی ملکاتو ته ملکات د ملکتون جمع ده ملکه چاته ورتایی دا هغه صفت راسخه ته ورتایی په نفس کی چه په نفس کی یو صفت راسخ شی مضبوط شي چی د دی د وجه نه بیا هغه نفس نه ایخ قسم افعال دا بی سهولتین څه کیږی صادریږی لکه اوس مثال په طور باندی بیا ملکات یو ملکات عملیه دی عمل ملکات یو ملکات علمیه وی لکه اوس مثال په طور باندې درزی توپ دا تز دکای نو دی کی ملکه جوړیږي نو بار بار بت دا کار کای کای کای نو اخیر سلور پینزو کالو بعد دا دی تا ملکه جوړ شي نو بیا به تور ته ګورې نو تا سره به مجلس کوي او هلته به لګیایي درس به په هغه کپړې باندې تیری او آ به نیغ هم وي او ښایسته به یي صحیح به هم وي ځکه چه دا کار د ده چه جوړ شوی وی ملکه جوړ شوی وی دارنګی کتابت ته وګوره کتابت زده که نو اول نه به یو ټکی دا ګډ وډ به لیکې داسې داسې ورو ورو هغه ملکه جوړ شي بیا به چا سره مجلس کې لګیا به یو ښه ښایسته خط به لیکې دارنګه ملکات معنویه لکه سخاوت سه شجاعت سه تا ځان کی پیدا کئ نو دا خو داسې نه چې په یوې ورځې پیدا کېږي بخیل سړی یوه ورځ چېرته مېلمه په راشي چای په وڅکي نو دونه د خپل ځان ملامته کړي چې نه ظالمه تا ته چا ویل چې ته بازار ته وځه چې هغه مېلمه دې مینده که او لس روپۍ دې وخوړلې او بیا دی ولی صرف چای بده پسکله ده سموسی دی ولی وسره راخستلی دا ځان سره اخته ای ټوله شپه په دی کشمکش کی غریب تیر کی او زړه سم داسی پړکیږی نو بیا که کله دی د بخل ملکه دی ځان نه وباسی او سخاوت پیدا کړي نو دی به بیا سبا دغسی وکی بله ورځ به بیا وکی داسی داسی داسی نو هغه نفس په اخیر بیا مجبور شی غاړه به ورته کیږي وای بچی دی خیر ده نو بیا چه نفس غاړه او ته کیدی نو بیا به دنه دا خرچه او دا مهمان نوازی وغیره دا به بیا دنه بی سهولتین څه کیږی صادریږی او هغسی به بی سهولتین نه یی بیا به مقصد دا چه د ده له جیب نه یو درهم چه وزی کنه دا به مقصد دا دی چه سم په کوتک سره یو څه په هغه سره به ورنه وزی او چه بیا یی ملکه جوړه شی بیا به بی سهولتین ورنه صادریږی نو ملکات دغه ته وتائی دی نه تعبیر شاہ صاحب په حیات نفسانیه و سره کئی ملکاتو نه دی تعبیر په حیات نفسانیه و سره کئی اوس د اعمالو او د ملکاتو خپل مابینس کی ګهرا تعلق او جوړ دا دا ملکات دا د اعمالو دی وجه نه پیدا کیږي عمل به کئ کئ کئ مزاوله د عمل به وکی یو قسم نو ایغه نه به ملکه جوړ شي او بیا دا ملکه چی جوړه شی نو دا اعمال به بیا ایغا نه بسهولتین څه کیږی صادریږی خو تاسو بیا ویلی دی چی چوک په اشکال کئی چی دا خو به دور وی حصول دی ملکی دا موقوف پوی په چا باندی په مزاولی دی عمل باندی او عمل به بیا صادر دل دا به موقوفی په چا باندی په ملکی باندی خو بیا اغه پر علماء جواب کئی چی نه نه هیڅ دور پدی کې نشتا یعنی هغه خو څه یو محدود پیمانه اعمال وی چی هغه بار بار ته وکی بیا به مقصد دا دی چی هغه نه دی تا ملکه جوړه شی او هغو اعمالو مقصد هغه خو به دی کړی وی هغه نه علاوه بیا چی مقصد دا دی چی هغه نورو اعمالو پاره به بیا دی دی مقصد دا سبب جوړ شی بیا به تانه بی سهولتین څه کیږی صادریږی دا نه چی هغه اعمال به خو تانه هسی صادر شوی دی هغه نه ملکه جوړه شوی ده هغه نه بعد او بیتانه چا نور اعمال صادریږي آب بیا بسهولتی نو دور وغیرہ سوال آپ دغه ځای کې نه واردیږي بهر حال شاه صاحب د دې خبرې ثابتول غواړي دلته چې ګوره یو ملکات وی او یو اعمال وی د ملکاتو او د اعمالو په مابینس کې یو گهرا تعلق تا او جوړ دا اوس مسله دا ده ځان په خبره باندې سړی پوه کی چی په اسلام کی اپ علم نوامیس کی یعنی په علوم شرعیو کی او په شریعتونو کی دواړه شینا ملحوظ دی ملکات هم ملحوظ دی او اعمال هم چی دی ملحوظ دی دا سنو چی اعمال بالکل حدر کی او صرف ته وایی چی په ملکه باندی به زه چه کوم ګزاره کوم چه اوس مثال په طور باندی یو سړی ده هغه وایی چی مونځ نه څه مقصد ده تعلق مع الله جوړیدل دی نو دا ما جوړ ده لهذا زه مونځ نه کوم نه داسې خبره نه ده داسې خبره نه ده نو صرف اعمال ټیک ته مفید دی لیکن صرف ملاقات دا بالکل بیا مفید نه دی ها البته دونه قدر خبره وی چه ځنی نفوس داسی وی چه هغی ملکات قوی او مضبوط وی نو دی هغی هغه ریکارډنګ دی ملکاتو زیات کیږی او دی اعمالو وال ته دونه توجه نه یی او چه کوم عام مخلوق وی هغی ریکارډنګ هغه دی اعمالو زیات کیږی ملکاتو ته دونه التفات نه یی لکه یو دی انبیاء کرام ذوات تی یا لوی اولو العزم صحابه کرام یا دی اغو زوات چی کوم وو نو اغو کی ملکات اغا مقصود و دیر او اغو ملکات زیاد حسابول شی دی اعمالونا او یو دی تاسو مون نور عام امتیانو اغا دی حالات تی نو دی اغو مقصد دا دی چی اغا عمل تا زیاد چوی توجہ وی لکه اس مثال در توشو دیر کلتا یو امتی بداسی وی لکه اوس چور داسی کسان به یی چی آب مقصد دا دی چی دی ایغ وخت مخکی زمانه کی چی دا تابعینو کی تیر شوی دیر داسی کسان تیر شوی چی دونه عبادتونه یی کړی چی دونه به صحابه کرامو ایغ ور نفلونه نه وو کړی او دور ایغا ور روزی نه ویلارل بالکل بصائم الدهر و او سم بنفلنا لیکن بیا هم دو دی صحابی درجی ترسیدای شوی نا ولی هغی کی چی کوم هغه خدای پاک ملکات پیدا کړی وو هغه دی هغی درجی ملکات وو چی هغه دوه رکعاته او ده وال په زرونو رکعاتونه دا نسی سره یو شای کیدلای دی هغه هغه ملکات داسی چه وو جوړ وو ځکه دا خبره مغالطه ده دا ډیر ملګری په دی باندی خطا شی چی دا ګور صحابه کرامو ته خدای پاک ډیر لوی شان ورکړی وو دا دی دعوت دی وجه نه ورکړی وو دا غلطه خبره ده سو فیصد دی اسلام روح سره دا منافی خبره ده ډیر صحابه کرام خدا سی و چی ایغو دعوت یو کست نو ورکڑای یو کست اسلام بیراور او فورا با جنگ میدان تا اوا تو شهید بس نو بیا خودی دا مقصد چی کچا بیا یو سی روزه لگولی ولا چیلا بیا اغوالا درجال دنچس پوچتا شما ځکه یو جو پورا خلکو ته دعوت ورکړ دا غلطه خبره ده یو ته چې د کوم مقام خدای پاک ورکړی او دا د دعوت تی وجنه نه دا د صحبت تی وجنه و د حضور صلی الله علیه وسلم صحبت تی وجنه په یو کې دونه مضبوط ملکات پیدا شویو چې د ایغه وجنه د دو دا مقام و او دی عبادت تی وجه نه گوره دا یاد ساتو دی دو دا مقام نو دی عبادت تی وجه نه ایغو خو بولی او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تخوی پا کم مقام ورکی او خپل کور سامان ورو نو کور سامان بے سونه و لکو روپیو دیو دو دیو اوس تو نوینی خلق اربونه مقصد دی خدای پلاری کی سکی لگئی لیکن دی ایغو اربونه ایغه پسی رسیدای نشی جکه چی دی ایغه ملکات چو آ مضبوط و تاسو په دې خبرې پوه شو نو ځنې نفوس داسې چې د هغې ملکات حسابول شي او ځنې داسې چې د هغې اعمال حسابول شي اوس ډېر ګمراه خلک په غلطي کې دي آ موز نه کوي او دس نه کوي وای دا رسېدلی ده هلکه ته څنګه رسېدلی د اعمالو اشکال هم چې دي مقصود بذات دي دا به کئ دیر داسی چی یاره تعلق الله سره جوړول پکار دی اصل خو هغه ملکات دی نو منز نکو زه دغه سی بس گٹ کی ناس یا الله سره چکو تعلق جوړو نه نه د اعمال هم چی دی مقصود دی د اعمال ایغه پارا ډانچی دی ایغه پارا قوالب دی او ګور دی تاسو ته زه اسی یو مثال درکم کله د عمل مقصود وی یعنی شکل دی عمل مقصود وی هیئت تی عمل مقصود وی نو هیئت تی موز مقصود دا هیئت تی صوم مقصود دا هیئت تی حج چدا مقصود دا دا ټول هیئات چی دی مقصود دی لکه اوس مثال په طور باندی مقصود خو ټیک ته دا ده چې طالب سبق یاد کی لیکن دی مدرسې یو قانون وی چې دا سه به تکرار وی اجتماعی او الته به طالبان زی او یو بل سره به سبق سکی اړوی یا به مطالعه کوي نو اوس که یو کس وایی چې خو دینه خو مقصود سری سبق یاد کول دی نو یو کس تا کمرې کې خو مطالعه کوي او مقصد بل ځای یې دغه سبق یاد شو نو ایخ ته خدای تک پکار نه ده نو ترشته وای استادان په دې باندې خفای مدرسې اراکین په دې باندې چی خفای چی تا دی شل واری سبق ازده یی خو ته هغه عمل وال چی کوم شکل ده هغه هغه سی چکوا جوړوه یعنی الته ځا کینا یو طالب د دونه قوت مطالعه خدای ورکړه چی کدی گھنٹی کی یی کنی د سبق ازده یی لیکن بیا چی گھنٹی کی نی استاد پدی معنی خفا کیگی حالانکه د استاد ته گھنٹی کی کیناستلو خو مقصد دا ده چی د سبق ازده سی نو هغه د اساس دی بیا ولی دی په خفه کیږي دالته هغه عمل دی حاضری دا فی نفسه چوی مقصود ګرځیدلای وی نو په شریعت کی یو ملکات دی انسان کیا یو اعمال دی دا دواړه مقصود دی دواړه چی دی مقصود دی خو خیر دا مقصد دا دی چی که ملکات نوی لکه عوام خو په ملکاتو نه پوهیږي اعمال وی نو آ دیو پاره کافی دی خو ګوره صرف ملکات دا مقصد دا چی کافی ندی بلکہ شریعت کی دا دی اعمالو اغا ظاہر چی کم شکلون دی دا ہم چی دی پکے مطمح نظر دی تاسو په دې خبرې پوه شو نو په دې کې شاه صاحب د دې خبرې بیانول غواړي نو ګوره ډېر اشکالات د فصل لکه ځینې خلک ناست دي هغه مونځ نه کوي روزه نه لري دا نه کوي چې روزې نه خو څه مقصد ده چې نفس ترې مغلوب شي او بیا ګډې وډې نه کوي نو هغه وایي زه هسې ګډې وډې نه کوم نو مقصوده دا شي اچھا لمونځ نه څه مقصد ده الله سره تعلق جوړېدل مقصد دی نو هغه خو هسې مقصد دا دی چې زه دغسې ناست یم په ګوټ کې او ذکر کوم بس ډایرېک تعلق جوړ ده نو ما ته د لمونځ ضرورت نشته نه دا خبره غلطه ده دې ملکاتو سره سره د اعمالو هغه تشخصات د اعمالو د هیئات دا هم په شریعت کې څه دي مقصود دي لکه تاسو ته ما مثال وویل اوس عبارت ته ګوره عبارت کی اول ابتدا کی لږ مشکلات دی څنګه زه ته وایم اک شان عبارت ورسره ولګو خپلو هغه کی ضمایر راجع کولو کی بلش ته مشکلات زه ته لګوم انشاءالله عنوان ورته ولګو الاعمال مظاهر الهیئات النفسانیه اعمال دا د هیئات نفسانیه او مظاهر دی ګوره ملکی څه پته لګی چې پتا کې ملکه ده یو سړی وای زه سخی نه الکه تا کې د سخاوت ملکه ده مونږ ته څه پته لګی ته څه وکا څه چالو کا بیا به پته ولګی چې ته سخی یې کنه یو سړی وای زه شجاع یم هلکه شجاعت یوه ملکه ده څه پته لګیږي مونږ ته چی تا کی شجاعت ده ګیدړ وایی زه زمری یم نو څنګه تا کی شجاعت ته ته چیرته د شجاعت هغه مقصد ده د دی ملکی هغه اعمال داسی اعمال وکړه چی هغه د دی ملکی نه چه ورکی انبا ورکی چی واقعی تا کی دا ملکه چه ده موجوده ده نو دا اعمال دا مظاهر دی اغا حیاتو نفسانیه وی دا دی اغا ملکاتو مظاهر وی ملکات خو اندرون شاید آخو دی زړه کیفیات وی نو هغه به ظاهریږي په چا سره په دې اعمالو سره ډیری کنه ډیری ګډ وډ کارونه کوي و یار علي زړه می صفا ده زړه می جدا صفا ده لکه کیس زړه دې څنګه صفا ده هر لوښی نه هغه شی ساسی چې کوم په هغه لوښی کې چی وي موجود وي نو ساسی درنه مقصد دا دی ګندګي او ته وایي چې نه ما په لوښی کې شهد ده عجیبه غوندې خبره ده الاعمال مظاهر الهیئات النفسانیه اعمال دا مظاهر دی هیئات نفسانیه دی هغه هیئت نفسانیه ظهور په اعمالو ذریعه سره کیږی اعلم په دې خبره باندې ځان پوه کا ان الاعمال چې تحقیق سر اعمال مظاهر الهیئات النفسانیه د اعمال مظاهر د هیئات نفسانیه یعنی د هغه ملکات نفسانیه جوړیږي و شروح لها او د اعمال شروح جوړیږي او وضاحت جوړیږي لها لپاره د هیئات نفسانیه و شرکات لاقتناصها او دا اعمال دا لومی دی او دامونه دی لاقتناصها لپاره د ښکار کولو دی هیئات نفسانیو هیئات نفسانیه او ملکات نفسانیه چی ته ښکار کئ نو دی اعمالو په ذریعه سره به ښکار کئ یو عمل به کئ کئ هغه ملکه به دی جوړ شی لکه مرغه دی چی په لومی کی ونښلی ومتحدة معها او دا اعمال چی دی دا متحد دی معها دی هیئات نفسانیو سره فی العرف الطبیعی پا عرف طبیعی کی یعنی هغا عرف چی عام طبیعت طبیعت دی انسان دی هغا تقاضا کئی عام عرف کی سوک ملکات نه پیژنی عام عرف کی اعمال او ملکات خلق متحد بولی شاہ صاحب وئی چی پدی بانی خو چرتا علماء پوہیگی چی یو ملکه وی او یو عمل وی د عمل صرف مظهر د چا وی د هغی ملکه وی کنی عام عرف کی د اعمال خلق متحد بولی چا سره ملکاتو سره ومتحدة معها او دا اعمال متحد دی په عرف کی سره د هیئات نفسانیه په عرف طبیعی کی عرف طبیعی نه څه مقصاد ای العرف الذی تقتضیه طبیعت الانسان هغه عرف چی طبیعت تی انسان دی هغه عرف تقاضا کئی نو چی دی کوم عرف تقاضا طبیعت تی انسان کئی دی هغه عرف مطابق مقصد دا دی چی دا چی دی سره اعمال او د هیئات نفسانیه متحد دی شاہ جی ای یتفق تشریح کئی ان یتفق جمهور الناس علی التعبیر بها عنها یعنی متفق دی جمهور دی خلقو علی التعبیر بها دی تعبیر کول دی دی اعمالو نا عنها دی حیاتو سرا دی حیاتو نا پدی اعمالو سرا دو دی حیاتو نا تعبیر پا چا سرا کئی اعمالو سرا بس عمل تا دو ملکہ وائی ملکہ عمل نا سرا پیجنی خو اعمال چا شکئی وی فلانا خدا فلانا داسی دا فلانا داسی دا عمل تا گوری ملکات باندی نا پوئیگی وذلک دا اوس درته ثابتوي وذلک دا ځکه لان الداعیة اذا انبعثت الی عمل کله چی په نفس کی یوه داعیه پیدا شی چی هغه سړی برانګیخته کی یو عمل